بسم الله الرحمن الرحيم باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك دا کتاب البيوع شروع ده په دې کې باب نمبر 55 حدیث نمبر 2135 په دې باب کې همدغه مسئله ذکر کوي همدغه روایت ذکر کوي چې د یو سړي سره د سره یو شی شته دی نه او هغه هغه شی په گاک باندې خرڅي نو دا بیع د ما ليس عندك تا یعنی دا هغه شی خرڅول دي چې هغه تا سره شته دی نه خه په دې باب کی په دې عنوان کی دوه مسلې دي یو دا چې بیع الطعام قبل ان يقبض خرڅول د غلی مخکی د قبض کولو نه مثلا یو گا کراغه او د دکاندار نه غله واغسته غنم یې واغستل یا نور د خوراک یو شی واغسته دکاندار ده ته لا هغه شی را جدا کړی نه دی غلې او ته لا جدا کړی نه ده د هغه خپل مال نه ګاک را لګیږي او ده د قبض نه مخکې دغه طعام دا خرڅ که نو دله د قبض نه مخکي دا طعام نه دي خرڅول پکار نو په دې لومبنۍ جمله کې خرڅول د غلي مخکي د قبض کولو نه چې په بل باندې سړی خرڅي نو چې د قبض نه مخکي ته هغه خپل اغستې شوی غلا په بل باندې نشي خرڅولې نو بیا چې یو شی د سره تا سره شته دی نه هغه ته څنګه خرڅول شي وبيع ما ليس عندك نو خرڅول دا هغه شي چې هغه د سره تا سره شته دی نه نو هغه جایز نه دی خپ دې سلسله کې اصل کې پنن دور کې دا مسله ډیره عامه ده یو سړی به راشي یو دوکاندار له دوکاندار ته به ووایي یاره دا فلانې شی دا د سره شته دی نو عام طور باندې په هر وخت کې دوکاندار سره هغه سیز دستیاب نه نو دی او ته ووایي او شته دی خو اصل کې دی دوکاندار ته پته یي چې هغه شی خوا کې دی بل دوکان کې پروت دی یا بره مارکیټ کې یا په بره چت کې پروت دی نو دی هغه ته وای او شته دی نو دا چې کوم صورت ته نو دا په حدیث کې منع ده یو شی تا سره نشتا هغه ته مخر سوا دا صورت هغه منهی عنه دی د دینه منع راغلی ده حکیم ابن حزام دا غ روایت راځي په ترمذی او په ابو داود کې چی حکیم ابن حزام د الله پیغمبر ته وی چی یاتینی الرجل یو سړی مال راشي فیرید منی البیع نو اغه فیرید منی البیع نو اغه زمانہ یو شی اغه اغستل غواړي خو ليس عندي هغه شی ما سره نه وي مثلا هغه راغی ما نه موبايل اخلي هغه راغی ما نه کتاب اخلي او هغه ما سره په هغه وخت کې شته دی نه نو افابتاعه له من السوق نو آیا زه هغه له د بازار نه هغه شی والم او بې هغه لې ورکمه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې نه لا تبع ما ليس عندک هغه شی مه خرڅوه چې هغه تا سره د سره شته دی نه ستا په ملکیت کې د سره شته دی نه لا ستا په قبضه کې نشته نو هغه شی هغه مه خرڅوه دا صورت خو منع ده په دې کې د جواز صورتونه هغه دادي چې په دې کې وعده چې ګاک په دبانی هغه شعر اغستل غواړي او کنا کدنې به اغستل غواړي او کنه په خپل اخلي نو یو سړی هغه ته وی چې زبې د له بازار نه راواله ما او ما ته پته ده چې کمزې کې دی نو اوس کا غاګ په خپل مرزي سره تا ته دا وی چې زه ټیک ته تیر راواله نو خ... نو داغې نه بعد اوس یا زبې د لرا پیدا کم نو که په دغه صورت باندې اوس مثلا ته هغه شی هغه را پیدا کی او تراشی اوس داغې نه بعد بیا گاک سره ته دای خبره کی چې دا په فلانې دومره پیسو باندې دی نو د گاک خوخه د کاغه شی د ناخلی او که نی اخلی دا دغه خپل مرزی ده خو ته دغه سره د مخ کې نه خبره مخلاصه و چی دا شی دا پدی باندې دی او اخلی یا نه اخلی دا سی مو وایو تا بلکې زبد لا غشی را پیدا کم نو دا غسر گویا کې وعده د د بیع ده یو سړی سره وعده غونتی وکي نو وعده د بیع دا یو سړی کولی شي یا دویم صورت هغه دا دی بعض اوقات یو گاک په یو دکاندار باندې اعتمادي نو دی هغه ګاک ته هم وای چی لاړ شه د فلانی ځای نه په خپله واله لیکن هغه ګاک دکاندار ته وای چی یاره ته راله راواله اوس هغه ګاک دا دکاندار دا وکیل جوړ کی یعنی د خپلې سودا د اغستو دپاره نو دی ورته وای چی زه به یې دله راپیدا کړم خو زه به هم درنه پکې ګټه کومه. او هغه ورته وی چې بالکل ټیک تا ته زمانه پکې ګټه وکا نو که دغه صورت چې یو سړی گاګ دکاندار ته وی چې رته زما د پاره واخله او دیو ته وی چې زبد نه پکې ګټه کومه نو په دغه صورت کې بیا جواز لري یا مثلا لس بد نه ګټم یا شل یا 50 چیر سومري خو زبد نه پکې ګټه کوم او دا مغه تخخ کار پته وی نو بعد د هغې نه بیا جواز لري چې دی بطور وکیل لاړ شي او د هغه لپاره هغه سودا هغه واخلي دا پکې د جواز صورتونه دي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمر ابن دینار سمع طاووسا یقول سمعت ابن عباس رضی الله عنهما یقول ابن عباس فرمای چې اما الذي نهى عنه النبي صلی الله علیه وسلم هر چې هغه معاملې دا چې نبی له صلوات والسلام دا غي نه منع کړی دا نو هغه دا چې فهو الطعام هغه غله ده د خوراک څیز دی خ ان یباع چې هغه د خرڅ کړی شي حتی یقبض تر دې پوری چې پاغي باندې قبضه وکړي شي یو شی باندې چې ترسو قبضه نه کړی شي وی نبی علی سلام فرمایي چې دا غلا یو سړی دی په بل باندې مخ کې نه خرڅي ترسو پوری چې هغه په خپل قبضه نه کړي ابن عباس په ویل چې په حدیث کې دا د طعام دا لفظ راغلی دی زما په خیال باندې دا حکم دا د هر یو شي دی، ولا احسب کل شیء الا مثله او زما خیال د هر یو څیز په باره کې دا دی الا مثله مګر په شان د دې حکم یعنی که هغه غله ده که هغه موبایل دی که هغه کتاب دی که هغه کپړه ده نو د دې هر یو څیز دغه حکم دی چې ترسو پوری لکه ستا قبضې ته غشې نه راغلې نو هغه مخکی یو سړی په بل باندی نشی خرڅولی یا یو شی د سره ستا سره شته دی نه ستا ملکیت کی نشته ستا په قبضه کی نشته نو هغه د سره په بل باندی مخکی خرڅوه مه په احنافو کی دا مسلک دا د د امام محمد هم دی چې د هر یو شی دا حکم دی خ ائمه ثلاثه اغي دا حکم صرف چونکه په حدیث کې د طعام ذکر راغلی دی نو امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل ائمه ثلاثه دا حکم صرف هم د غلی سره خاص کوي یعنی هغه دا وی چې غلا دا یو ترسو پوری د سړی قبضه ته نه راغلی نو دا مخ کې په بل باندې خرڅول دا جایز نه دی او البته هر چې نور څیزونه دي نو خیر دی که هغه ستا قبضې ته را نه هم شي نو هم د قبضې ته د راتګ نه مخکې د هغې خرڅول یعنې په بل باندې هغه جایز دي ځکه په حدیث کې صرف د طعام تخصیص راغلی دی امام ابو حنیفه رحمه الله او امام ابو یوسف هغوی دا وایي چې په حدیث کې طعام راغلی دی نو د دینه منګ ته پته لګي چې طعام لکه دا منقولی سیز دی یعنی د یو زینا بل زیته دا نقل کیږي نو هغه دا وی چې دا حکم دا د هر هغه شی چې هغه منقولی سیز دی د یو زینا بل زیته نقل کیدی شي کاغه غله ده کاغه کتاب دی کاغه کپړه ده دارنګه که هغه کرسۍ ده که هغه مېز دی نو د دې ټولو د منقولي څیزونو دا حکم دی چې تر څو پورې ستا قبضې ته نه يي راغلي ستا ملکیت کې شته دی نه نو ته يې مخکې نه شې خرڅولی هر چې غیر منقولي دي مثلا ځمکه ده کور دی نو دا یو سړی د یو ځای نه بل ځای ته نه شي منتقل کولی نو که په هغې باندې د قبض نه مخکې یو سړی په بل باندی مخکی خرڅی نو ځا پای کی چونکی هغه شی ځای په ځای باندی هغه وی نو ددی وجه نه د قبض نه مخکی هم د هغی خرڅول هغه جایز دی خو لیکن د ابن عباس او د امام محمد دا خبره چې دا د هر یو سیز متعلق هغه منقولی دی او که غیر منقولی دی د هر یو شی عمدا حکم دی چې د قبض نه مخکی د هغې خرڅ هغه ټیک نه دی جایز نه دی یو شی ستا ملکیت کې د سره شته دی نه هغه مخرڅوا حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا مالک عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما چا چی غله واغسته نو فلا یبعه نو مخکی دی نه خرڅی په بل باندې حتی یستوفیه تر دی پوری چې د پخپله پوره پوره هغه مال هغه اغستی نه یعنی پوره پوره په خپل قبضه کی هغه راوستی نه د دیو جنا توفا دارنګ استوفا باب چې کوم دی نو په دې کې یو شی پوره پوره غستل څنګه چې مونږه د عیسی علی السلام متعلق هم دا وایو چې انی متوفی کا نو توفا دارنګ استوفا استیفا چې کوم باب دی یو شی پوره پوره غستل په دې باب کې دا ده او زاد اسماعیل اسماعیل په روایت کې دا دي چې فلا يبيعه حتى يقبضه استوفيه په زبانی چې ندی خرسي غشي په بل باندې ترسو پوری چې په خپل پاغي پورا پورا قبضه نه کړي باب من را اذا اشترى طعاما اذا اشترى طعاما جزافا الا يبيعه حتى يؤويه الى رحله والادب في ذلك دا روایت مخکې تیر شو دلته د امام بخاری په باب کې ترجمه الباب عنوان دی راوړی دی په دې باب کې هغه داوي چې من را د چا چې دا قول دی د چا چې دا رائے ده دا رنګ یې نا پی نه کی همداسې په اټکل باندې یو شی والی لکه زمونږ عام طور باندې خلک بس هلکه دا بنډل دی لاټ مال دی یو خو لاټ مال داسی چی هغه خو زوړ مال یی او تی په کم قیمت باندې والی یو خو لاټ دا یی یو اکثره په دې کباړ کی بعضی داسی وی چی لاټ مال یی بس هلکه دا پنډ دی دا بوج دی او دا څیز بس دا واله نو اوس که پای کی یو شی بعض اوقات قیمتی پکی وخیژی بعض اوقات پکی درمیانی وی بعض اوقات پکی کمزوری څیزونه وی بس دغه شی دی نو جزافا چی یو شی ته په اندازه باندی په وزن باندی هغه وانخلی همداسی په اټکل یی واخلی نو کله چی یو سړی غله واخلی جزا فن په اټکل باندی د غلی یو ډیری پروت ته روره دغه شی دی او دا په دی دا قیمت ته نو الله یبیعه نو دا دی نه خرسی حتی دا دی نه خرسی په مغه ځای کی به بل چا باندی حتی یؤویه الی رحله تر دی پوری چې ځای کی هغه لرا الی رحله په تر دې چې راوړي هغه الی رحله خپل ځای ته نو د دې نه مراد دا دی چې مطلب دا دی ته دا غډيري نه غ خپل سودا چې دا غره جدا کا غره جدا کا او چې غستا دغه معلوم شي اوس په یو غټ ډیری کی مثلا یو سړی دغه وک سودا یې وکړه چې په دې کی پنځه منه چې دینو دا غنم دا زما دی او لا را جدا کړی نه او په بل باندې خرڅ کی نه ته خو دا غین اول را دا را جدا ک چې را جدای کی نو به په بل باندې خرڅول شي دا حتی یؤویه الی رحله چې خپل کور ته دی لکه هغه راوړي نو ضروری نه ده چې ګینی مقصد دا دی چې تا ته هغه خپل شی هغه معلوم شي او دا هغه مشترکه مال نه غسیز هغه را جدا کا ول ادب فی ذالک او په دې باب کې کې یو سړی خلاف ورزي کوي نو اغل ادب ورکول حکومت لپاره کار دادی چې هغه د خلاف ورزي په صورت کې د سړی له سزا ورکي حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رايت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا ما خلق د نبی علیہ السلام په زمانه کې لیدلیو چې اغي باغسته یعنی هغه غله هغې لا خپله نه ده معلومه کړې، نې ده را جدا کړې او همدسې په بل باندې خرڅه کړي، نه نه حتی یؤووه الی رحالهم تر دې پورې چې هغه ځای کړي په هغه خپلو کورونو کې، په خپلو دوکانونو کې یا ګودامونو کې چې هغې ته یې تر څو پورې جدا کړي نه وي. او چې کله ده ته معلومه شوه چې یاره دا دده سودا ده نو به که په لار باندې خرڅي او که هر ځای کې خرڅي هغه بیا جایز ده او داغي مخ کې وجه ابن عباس هم دا ذکر کړي وا چې اصل کې په مغزه کې د پدی وجه نه خرڅي چې دوس هغه خپل چیز هغه نه دی معلوم کړي پای قبضه نه ده کړي نو دا خو بس همغه د پیسو په بنیاد باندې یو سړی پیسې ګټي او هغه سیس چې دی نو هغه شاته پاتې شو د غلی سوک نوم په خوله نالی او بس صرف همغه د پیسو په بنیاد باندې پیسې ګټل شي او په شریعت کې عمدغه سیس دا سود تلار کولاوي د دې وجه نه دا ناروا ده باب اذا اشترى متاعا او دابه فوزعه عند البائع او ماته یا دغه چې کوم اسی اغستی دی سورلی اغستی ده نو هغه مړه شوه قبل ان یقبض مخکې د قبض کولو د مشتری نه یعنی مشتری هغه له خو هغه سودا را جدا کړي و هغه په مخکې قبضه وکړه خو لیکن بیا یې دغه سره امانتن کې خدا نو هغه شی ضایع شو یا مړ شو مخکې د دوباره قبض کولو د هغه مشتري نه نو بیا په دې کې څه حکم دی؟ په دې کې یاد ساته دوه صورته دي. دوه صورته دي د دې وجه نه د اذا جواب هغه محذوف دی. یو صورت چې دی نو هغه دا دی. ګاک راغې د دوکاندار نه سودا وکړه، دوکاندار ولګېد، اغلې په شاپر کې سودا واچوله، بورې کې سودا واچوله او ګاګ هغه سودا را جدا کړه او پته ولګېد چې دا د غوټه ده یا د سودا ده اوس هغه سودای د دوکاندار سره امانتن کې خدا او پدی کې دغه سودا یا په دکان کې اور لګید هغه سودا ضایع شو نو دا تاوان هغه گاک ته ورسید دا غي وجه صدا ځکه وجه دا ده چې هغه ته الریډي هغه دکاندار هغه سودا ورکړي وا خو لیکن هغه وانه غستا هغه دوباره امانتن دا غسر کې خدا او په اور لګیدو کې داغه دکاندار داغه هیڅ څه عمل دخل نه وو نو د دې وجې نه هغه تاوان هغه به مشتری او هغه ګاک ته رسیږي یو دا دویم صورت هغه دا دی چې ګاکو لګیده او دکاندار هغه ته ویل چې مال د فلانې فلانې سیزه دارواله او زر اعظم پیسې هغه لور کړی نو دکاندار وې زه ته راشه نو زه تعالی دا سودا د رابېلو ما گاک لاړ او د پیسې ورکړي دکاندار لا دکاندار هغه سودا لا رابېل کړي نه دا را جدا کړي نه دا دلې هغه چې کوم آرډر دی هغه لا نه دی برابر کړي نو په دې صورت کې دو په دکان باندې اور ولګید او غ سودا غټوله ضایع شو نو دکاندار دانی شي ویلې چیرې بستا غ سودا هم پکې ضایع شو نه نه ځکه چی د غ سودا هغه گاکته نه و را جدا کړي د دې وجنه دغه تاوان دا په دکاندار باندې راځي وقال ابن عمر رضی الله عنهما په دې ځکه د ابن عمر دا اثر راوړي هم د دې مقصد د پاره چې ما ادرکت الصفقه حيا مجموعا هر غشي چې هغه واغسته شراګیر شو سودا یعنی واغسته شو سودا حيا ژوندۍ مجموعا روغه موټه یعنی روغه موټه سودا هغه واغسته شو یو ګاک هغه واغسته، دوکاندار هغه له غوټه ورکړه، شاپر یې ورکړ، نو فهو من المبتاع او بیه ضایع شوه، روغه موټه هغه سودا واغستې شوه او هغه ضایع شوه، ضایع شوه، نو فهو من المبتاع نو دغه سودا اغستې شوې ده، یعنې نقصان او تاوان د هغه مشتري او د هغه ګاک دی، په دې کې به په دوکاندار باندې هیڅ قسمه تاوان هغه نه راځي. خو په دې باب کې اوس دا یو روایت ذکر کړي او دا روایت اکثره موږ په درس کې کله چې د هجرت واقعې وایو نو پای کې موږ دا واقعې دا وایو چې نبی له صلوات و سلام دا به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته د هجرت نمخ کې ام المؤمنین عائشه وی چې داسې ورځ به نه وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به په سحر ماخام کې لکه دا بنه راته روزانه به راته او په سحر ماخام کې به د لک سات د پاره راته کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د د هجرت اجازه ورکړې شو حکم تو شو نو خلاف معمول په دغه ورځ باندې د د غرمې راغې د ماسپخین نو حضرت ابوبکر صدیق هغه له خبر ورکړی شي چې د الله رسول راغلی دی ناغه ویلی چې را خامه خاصه داسي یو ناشنا کار شوی دی چې دغه د وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې وخت کې راغی چراغ نبی ویل دا خپل د کور خلق دا ډډې تکا نبی ویل دا الله پیغمبره او دوانه زما لونه دی عائشه دا او اسماء ده او دواړه ښه قابل اعتماد او بروسه دي یو خو ستاسو کور والا ده لا رخصت شوی خو نه ده خو بهرحال د نبی علیه الصلاۃ والسلام له ورکړې شوی ده او دا بل د دخینه ده نو ته وی ویل چې ما ته الله د هجرت اجازت اگر راکه نو اذا الله پیغمبر ملګری به د سره سوکی نو وای بستې کنا استعمال ګرتیا دا هغه ویل چې ما د مخکې نه دوه وخي هغه تیاری کړی دي نو دا یوا دا والا نبی له سلام وای چې اخلم به د نخو په قیمت به د ناخلم په پیسو به د ناخلم ځکه وجه دا ده یو خدای الله پیغمبر په خپل یو خوددار انسان دی بل دا د هجرت مقدا نو هجرت ډیر لوی حکم دی نو چې په هجرت کې لکه زما خپل مال لګيږي مال الله داغه اجر او داغه ثواب را دراکي نو اوس په دې روایت کې لکه دا نشته چې امام بخاری د دین هم دا مسله ثابته ای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غ سره غوخه هغه سره پرې خدا اوخه سره پرې خدا نو کچرتا اوس دا اوخه دا که د ابوبکر صدیق نه ضایع شوی وي یا مړ شوی وي نو دا به د چا تاوان راته دا به د الله د پیغمبر تاوان راته ځکه چې هغه د ابوبکر ناغه واغستا او بیا په خپل اراده حضرت ابوبکر صدیق سره هغه امانتن کې خدا نو نو دا مسله د ابن عمر په دې اثر باندې چې یو سړي سودا روغه موټه هغه واغسته او بیا هغه ضایع شوه نو دا اغستې شوې ده مطلب دا چې دا تاوان دا به هغه ګاک ته رسیږي او دا به هغه مشتري اغستونکي ته رسیږي حدثنا فروه ابن ابل مغرا اخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت لقل يوم داسې کما کومه کوزه ورځ وه کان یاتی علی النبی صلی الله علیه وسلم چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې راغلی یعنی کومه ورځ به داسې وه چې د الله په پیغمبر راغلی وه الا یاتی فيه بیت ابي بکر مگر هغه براته د ابو بکر کور ته احد طرفي النهار د ورځې په دې دوانو اطرافو کې په یو وخت کې اے نبی علیہ السلام به دغه سحر ماخام کی دا براته فلما اذن له فی الخروج هر کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له اجازه ورکړې شو فی الخروج د وتو یعنی د هجرت ال المدینه په طرف د مدینی نو لم يرعنا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو منګه اون یریدو الا وقد اتانا ظهرا مگر دا چې نبی علیہ السلام زمون کورته د غرمې په وخت کې راغی یعنې خلاف معمول راغی نو فخبر به ابوبکر ابوبکر له دې خبر ورکړې شو نو فقال وی ویلی چې نبی علی سلام نه دی راغلی زمون کور ته فی هذه الساعه په دې وخت کې الا لامر حدث مگر یو کار هغه پیښ شوی دی یعنی چې ارس نوی کار دی چی هغه پیښ شوی دی ضرور به خامخا څه خبره وی فلما دخل علیه هر کله چی راغی ابو بکر صدیق نو قال لی ابي بکر نبی علیہ السلام ابو بکر ته ویلی چې اخرج من عندك چې وباسا دا هغه څوک چې هغه تا سره مطلب د دې کمرې نه وباسا او ډډې ته کا زتا سره خبره کوم قال وی ویلې د الله پیغمبره انما هما ابنتایا دا دواړه زما لونه دي یعنی عائشه او اسماء دي نو قال نبی علیہ السلام تو فرمایل چې اشعار ته پوي چې انه قد اذن لي في الخروج مال ده د وتلو د هجرت اجازه ته غرا کړې شو نو قال ابو بکر توي چې الصحبه یا رسول الله اې دا الله پیغمبره ملګرتیا یعنی ملګری به د سره سوک وي نو قال نبی علیہ السلام ویل چې څوک به ملګری خو الصحبه تب ملګری کنا قال یا رسول الله نبی ویل د الله پیغمبر ان ان عندي ناقتين ما سره دوخي دي او اعددتهما للخروج ما د تیاری کړی دي دا دوانه د هجرت د پاره د مخ کې نه می تیاری کړی دي فخذ احداهما دا یو چې دنو دا تاسو والی قال د ټیک تاخله مې دنه قد اخذتها بالثمن دا د نما په قیمت باندې په پیسو باندې واغسته ځکه چې زمام اجر او ثواب وشي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین